او د هغه شپه یې پټه تیاره او ورځ یې راویسته او له هغه وروسته یې ځمکه وغوړوله د هغې اوبه او شنیلې یې ترې راویستل او غرونه یې پکې شخ ودرول ستاسې او ستاسې د څارویو ګټې اخیستنې لپاره د ژوند مرحلې ټولې مدینه کې تیرېدل او که مرسته غواړې نو هم یې له الله جل جلاله څخه وغواړه د دې حدیث روایت ترمذي کړی دی کاکانی او بوټي ټول مونږ ته لالو ندي کاکانی او بوټي ټول مونږ ته لالو ندي چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جولای د میاشتې له درویشتمې نیټې سره سمون خوري. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو. د پکتیکا ولایت په دریو ولسوالیو کې د دښمن قرارګاه او څلور پوستې فتح شوې، څلور ټانګونه ویجاړ او درو پنځوس عسکر او پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. د میدان وردګ ولایت په نرخ کې پوسته فتحه، یو ټانګ ویجاړ، څلېرویشت تن عسکر مړه او ټپیان شول. د غزني ولایت په قره باغ کې پوسته پتحه، دوه ټانګونه ویجاړ، څلور دېرش تن عسکر او پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې. د زابل ولایت په دایچوپان کې دوه ټانګونه، یو موټر ویجاړ، نه تنه مزدور عسکر قتل، درې تنه نور ژوبل شول. د پکتیکا ولایت اومنې ولسوالۍ اړوند ځواکه سیمه کې د مزدور پولیسو او شریر اربکیانو په یوازینۍ پاتې قرارګاه او څلورو پوستو باندې د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده او ځپونکي عملیات ترسره کړل نوموړې ولسوالۍ درې کاله وړاندې فتح شوې وه او د ګوډاګي دښمن یوازې یوه قرارګاه او څلور پوستې پاتې وې چې تېره شپه ورباندې پراخ بریدونه ترسره شول. د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس د عملیاتو په جریان کې یاده قرارګاه او څلور واړه پوستې په بشپړه توګه فتح شوې. دغه راز څوارلس تنه عسکر، پولیس او اربکیان ووژل شول چې د ډېرو جسدونه یې د جګړې په ډګر پاتې شول. دوولس تنه نور ټپیان دي او پاتې نور په تیښته ولاړل په قرارګاه او پوستو کې له دښمن څخه لس میله کلاشینکوپونه څلور میله پیکا ماشیندار دوې قبضې راکټ یوه دهشکه او په ډېر اندازه ډول ډول مهمات او نظامي توکي د مجاهدینو لاسته ورغلل همدارنګه د دښمن په هغه قوه چې سیمې ته د کمک په هدف را روانه وه د مجاهدینو له لوري د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه معلومات ښیي په چاودنه کې د نوموړې قوې یو ټانګ په ټولیزه توګه ویجاړ څلور تن عسکر قتل دوه تنه نور ټپیان شول د یادې قرارګاه او پوستو په نیول کېدلو سره له نوموړې ولسوالۍ څخه د دښمن شوم ټغر په بشپړه توګه ټول شو او د ولسوالۍ ټولې سیمې د اسلامي امارت تر بشپړ حاکمیت لاندې راغلې د عملیاتو په ټول جریان کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی د یاد ولایت ګیان ولسوالۍ اړوند مڼې کنډو سیمه کې د مزدور عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده برید ترسره کړ د ترلاسه شوو معلوماتو په اساس د برید په پایله کې د دښمن دوه ټانګونه د ماینونو په چاودنو او یو ټانګ په مخامخ برید کې په بشپړه توګه ویجاړ شول دغه راز اته تن عسکر ووژل شول شپږ تنه نور ټپیان دي. جګړه لا هم دوام لري او دښمن په سیمه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په نښتو کې مجاهدینو ته هیڅ نوع زیان نه دی رسیدلی. همداراز د ید ولایت وازي خوا ولسوالۍ مرکز ته نږدې په تیریدونکو پولیسو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو. د خبر په اساس په دغه برید کې د دښمن یو ټانګ ویجاړ، دوه تنه پولیس قتل، پنځه تنه نور ټپیان شول. د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ اړوند خواجه بازار سیمه کې د مزدور عسکرو په پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده بریدونه ترسره کړل د معلوماتو په اساس جګړې تر شپږو بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې د لوی شاه کابل په نوم پوسته په ټولیزه توګه فتح شوه دغه راز درې تنه عسکر ووژل شول چې جسدونه یې په پوسته کې پراته دي، څلور تنه نور ټپیان شول. په پوسته کې له دښمن څخه یو میل دراسکوپ، یوه قبضه راکټ، یو میل پیکا ماشیندار، یو میل شلډزی ټوپک او ګڼ شمېر مهمات او نظامي توکي د مجاهدینو لاسته ورغلل همدارنګه په نورو پوستو کې هم د دښمن اووه تنه عسکر ووژل شول او پنځه تنه نور ټپیان دي بلخوا پوستو ته په راتلونکې کومکي قوا هم مجاهدینو د اېښودل شوي ماین په مټ چاودنه وکړه چې له امله یې یو ټانک په ټولیزه توګه د اور خوراک شو چې سوځېدلې بدنه یې اوس په سیمه کې پرته ده او پنځه تن عسکر پکې ووژل شول همدارنګه سهار پنځه بجې د فتح شوې پوستې ته نږدې په مزدور عسکرو د مجاهدینو له لوري د ایښودل شوي ماین تکتیکي چاودنه ترسره شوه چې په مهال یې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې تر دې دمه نه دی روښانه شوی. په نښتو کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید. تقبله الله تعالی. د غزني ولایت قرهباغ ولسوالۍ اړوند اغا صاحب غټو سیمو کې د مزدور پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د خبر په اساس د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح شوه. دغه راز دولس تنه پولیس ووژل شول چې د شپږو تنو جسدونه یې په پوسته کې پراته دي یو شمېر نور ټپیان شول او پاتې نور په تېښته ولاړل. په پوسته کې له دښمن څخه یو میل پیکا ماشیندار، یو میل کارمولی ټوپک، یوه قبضه راکټ، درې میله کلاشینکوپونه او ګڼ شمېر مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. همدارنګه پوستې ته په راتلونکې کومکي قوه هم مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ چې په پایله کې یې ټانک د هشتادودو په مټ ویجاړ پنځه تن عسکر ووژل شول او څلور تنه نور ټپیان شول د یادولو وړ ده چې په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې د دښمن د وژل شوي عسکرو پولیسو او اربکیانو د مرګ ژوبلې شمېر له اویا تنو څخه واوښت همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند شاغلې سیمه کې د مزدور عسکرو په قوه برید وشو. یادې قوې هڅه کوله تر څو په نوموړې سیمه کې د مجاهدینو له لوري فتح شوې قرارګاه ته ځان ورسوي. د خبر په اساس جګړې تر ماسپښین دوه بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې د دښمن اته تنه عسکر ووژل شول، پنځه تنه نور ټپیان دي. دغه راز یو ټانګ د ماین په چاودنه کې تخریب شو او عسکرو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. یاده قوه د تلفاتو په لیدلو او د مجاهدینو له لوري د لا سختو بریدونو له ویرې بیرته له سیمې وتښتېده او قرارګاه لا هم د مجاهدینو په کنټرول کې ده یو بل خبر وایي چې د ګیلان ولسوالۍ اړوند اغوجان سیمه کې د شریرو اربکیانو په قرارګاه د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې د قرارګاه ډیره برخه ویجاړه شوه درې تنه اربکیان قتل، دوه تنه نور ټپیان شول. دغه راز د دښمن یوه عراده رینجر او یوه عراده موټرسایکل هم له منځه لاړل. په نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ نوع زیان نه دی رسېدلی. د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند محمد خیلو او خواجه خیلو کلیو باندې امریکایي اشغالګرو د داخلي ګوډاګیو عسکرو په ملتیا وحشانه چاپې ووهلې خبر وايي ګډو وحشي عسکرو د چاپې په جریان کې د کورونو دروازې په بمونو والوځولې کورونه یې تلاشي کړل او د وحشتونو په دوام کې یې درې تنه کلیوال شهیدان کړل او پنځه تنه نور یې له ځانه سره د بندیانو په توګه یوړل د زابل ولایت له دایچوپان ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي د مزدور دښمن هغه عملیاتي قوا چې د دایچوپان ولسوالۍ له بایلوغ سیمې نه د ارغنداب ولسوالۍ ته را روانه وه له بایلوغ بیا د ارغنداب تر چارلارو پورې پرون مجاهدینو ورباندې وسلوال بریدونه وکړل او همداراز درې خښ کړای شوي ماینونه ورباندې وچاودېدل د بریدونو او چاودنو له امله دوه ټانګونه او یو رینجر موټر ویجاړ، پکې سپاره نهه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل، درې تنه نور ژوبل شول. پرون ورځ دښمن د دایچوپان ولسوالۍ د کاریز په کلي بمبار وکړ، خو لله الحمد چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. همداراز د یاد ولایت د مرکز قلات اړوند د خارجوی په سیمه کې پرون سهار نهه بجې په مزدور دښمن د دوه خښ کړای شوي ماینونو په مټ یو په بل پسې چاودنې ترسره شوې چې له امله یې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو بلخوا د یاد ولایت د شاجوی ولسوالۍ اړوند د مسازو د غونډۍ په قرارګاه له پرون راهیسې د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال بریدونه پیل کړي تر دې مهاله دښمن ته د وراوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. په مزدور دښمن د محاصرې کړۍ وار په وار راتنګېږي او دښمن له سختې ورخطایۍ سره مخ دی. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د شیوان کلي په سیمه کې د دښمن الوتکو یو مسجد باندې دوه بمونه وغورځول چي له امله یې مسجد له خاورو سره خاوري شو خو چا ته پکي زیان نه دی اوښتی. یرغلګرو او دهغوی ګوډاګیانو د خپلو وحشتونو په لړ کي په دې وروستیو کي په ځانګړي توګه د هیواد په ګوټ ګوټ کي د ملکي خلګو پر کورونو سربیره د دیني مدارسو، مسجدونو، مکاتبو او روغتیایي مرکزونو بمبارولو او ویجاړولو ته اوږه ورکړې چي تر دې مهاله یې ګڼ شمیر مدرسې، مکاتب، ليسې او روغتيايي مرکزونه له خاورو سره خاورې کړي دي. د هرات ولایت دادرسکن ولسوالۍ اړوند سنګي سیاب په سیمه کې په مزدور اربکیانو وسلوال برید ترسره شو چې د ماښام تر اتو بجو پورې دوام وکړ. د برید په پایله کې شپږ تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای قتل، دوه ثقیلان، یو راکټ، درې کلاشینکوپونه، یو د ورځې دربین، پنځه موټر سایکلونه یې د مجاهدینو لاسته ورغلل. په پیښه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید. تقبله الله تعالی. د فاریاب ولایت د شیرینتګاب ولسوالۍ اړوند د فیض آباد په سیمه کې په مزدورو کمانډویانو د درسکو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې د کمانډویانو قومندان افضل له یو ساتونکي سره ځای پر ځای ووژل شو وروسته په سیمه کې مزدور دښمن د ملکي خلکو په کورونو او وروستی خبر دا چې د غور ولایت د مرکز چخچران اړوند د پیروسکو د بایکان په سیمه کې پرون سهار پنځه بجې له مزدور دښمن سره جګړه ونښته جګړه چې اوس هم دوام لري تر دې مهاله پکې درې تناربکیان قتل او یو بل ژوبل شوی مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی د خبرونو پای د شریعت غږ رادیو امارت اسلامی خانه مشترک همه افغان هاست بیایید در این خانه همه با هم علیه اشغال آمریکا یک جا شویم ما اوس پنیزا سر کور ټکوي لا بپخیږي د ماتیږي کلا حسبي زاید غا کلا چی چی امریکایان ولې د جنګ سالارانو حمایت کوي لوی احمق غولي دلیت لوی احمق غولي دلیت دیموکراسي دی منل کیږي کلا ویل کیږي د کابل رژیم د واکمن لومړی مرستیال جنرال دوستم د یوې معاملې له مخې بیرته کابل ته راستون شو دوستم چې نږدې یو کال مخکې ظاهرا د یوه ازبک توکمه مشر ایشچي سره په ظلم، زیاتي او اخلاقي تیري ککړ وپېژندل شو او بیا د کابل رژیم له لوري د یوې پټې معاملې له مخې ترکیې ته تبعید کړل شو او اوس بیرته په داسې حال کې راستنیږي چې د اخلاقي فساد ښکاره او شرمېدلې دوسیه یې په خپل حال او ځای پرته ده. له بل لوري په دې وروستیو کې د جنرال دوستم یو غښتلی جنګسالار نظام الدین قیصاري چې په فاریاب ولایت کې سلګونه وسلوال لري او د کابل رژیم په مقابل کې له یو لړ بغاوتونو وروسته د رژیم له لوري ونیول شو او کابل ته یوړل شو که څه هم په اړه یې اشرف غني څو ځایه په خپلو غورو دربو کې وویل چې قیصاري او ورته جنګسالاران به مهار کوي او نیسي به یې خو داسې ښکاري چې کابل ته د جنرال دوستم له راستنېدو سره سم به قیصاري هم له زندانه خوشې او ازاد کړل شي. د چارو د کارپوهانو په اند اصلا دغه ټوله لوبه د امریکایانو ده چې له خپلو غلامانو سره یې د حالاتو په تناظر او رڼا کې سرته رسوي. په دې معنا چې یو وخت د امریکایانو اړتیا دا وه چې د کابل رژیم په اچار ډوله ګډوله کې خپل ټول اجیران شریک وبولي او افغان شموله نظام یې یاد کړي نو جنرال دوستم یې له خپلې ټولې کرغېړنې مازی سره د اشرف غني لومړی مرستیال وټاکه بیا د امریکایانو ضرورت دا و چې دوستم د اشجي له پیښې وروسته له افغانستان څخه ترکیې ته وشړي او اوس بیا هماغه مجرم وحشي او بدنامه دوستم بیرته د امریکایانو په صابون وینځل کیږي او بیرته په خورا درناوي کابل ته راوستل کیږي ښکاره ده چې د کابل اداره د امریکایانو له ګټو او مصالحو پرته یو ګام هم نشي اخیستلای که داسې نه وي نو د کابل اداره د افغان ولس ته ووایي چې د کومو دلایلو له مخې یې جنرال دوستم تبعید او د کوم مصلحت له مخې بیرته راستنیږي مونږ په ډېر تلوار د هغو سترګې راایستلې دي اوس لا مخشین د لا د مخ پر صوبې نه دی کم اوس لا مخشین د لا د مخ پر صوبې نه دی کم مونږ چې د همت په تاپړ یو ځلې وهلې دي مونږ په ډېر تلوار د هغو سترګې راایستلې دي روز په ډیر غرور زمون هیواد باندې تیرې وکړ روز په ډیر غرور زمون هیواد باندې تیرې وکړ څومره مظلومان یې په سره اور باندې سیزلې دي مونږ په ډیر تلوار د هغو سترګې را ایستلې دي اه د مظلومانو پورته لاړو د آسمان په لور اه د مظلومانو پورته لاړو د آسمان په لور چیغې د بې وزلو خدای په خپله اورېدلې دي مونږ په ډېر تلوار د هغو سترګې را ایستلې دي هر چا په بد نظر زمون خواته کتلې دي مون په ډېر تلوار د هغو سترګې راایستلې دي مون په ډېر تلوار د هغو سترګې راایستلې دي اخلي انتقام د عشملک لکبر جنونه شکر چې تابوت د کمونیزم ګورته ننوت شکر چې تابوت د کمونیزم ګورته ننوت دوی کې د مظلوم ولس اهونه چلیدلې دي مونږ په ډېر تلوار د هغو سترګې راایستلې دي مونږ په ډېر تلوار د هغو سترګې راایستلې دي څاڅکي څاڅکي اوښکې شوې راتوی دریابونه شول وګورئ مسکو ته یې موجونه رسېدلي دي مونږ په ډېر تلوار د هغو